مفسرین د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي چې په دې يهوديانو کې یو روار را پاسېدل او خپل تری وجل او دا غدا قتل او وجل د اغي دو سببونه او دو بنیادونه یو دا چې د اغدا میراث او د مال د لملو شي او دویم دا غلور و دا غي سره واده او نکاح کول غختل خدا تر پاغي کې مانع او حائلو نو دار وار را پاسې دو د شپې په تیار کې خپل تر وجلو او د د لاش را واغستو د گاونډیانو په کوڅه کې وغورځولو ساره پای باندې داوو کتی زما تر مړ شوه دی او د دې په کوڅه کې پروت دی وجلې نو الله رب العالمین وحی وکا چې تاسو د دې میت دا اندامونه بعض په بعض باندې وهی نو الله به دا میت او دا مرده را ژوندې کی او دې بخپل قاتل وهی چې ځا چا وجلې دا وخت پیغمبر لچې الله رب العالمین وحی وکا او د دې میت دا بعض اندامونه د بعض سره وال عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او امام مجاهد وی د اذا رأتم فيها معنا د اختلفتم فيها تاسو اختلاف راغله او دا غي بارکی چې دا کس چا وجلې د قاتل څوک نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د امام مجاهد دا قول تفسیر زاد المسیر ذکر کړی بنی اسرائیل له الله د طرف نه حکم کېدو چې دا غوا ذبح کړي نو دای فاغي کې تاخير کولو کله به یو سوال کولو کله به بل سوال کولو چې د دې غوا رنگ څنګه دی صفت او حال د دې غوا څنګه دی نو پدې کې وخت تیریدو تیریدو د غوا د ذبح کولو د حکم نه سلويخ کاله پس دا واقعیا راغلی هر سوال چې بدای کولو نو لس کاله به پاغي کې وې موده لګیدا نو اخیرنه سوال چې دی اوکو او د غوا ذبح کول له تیار شو غوا ذبح کنو په دغه وخت کې وي د قتیل دا واقعیا امراغه چې دی واره د خپل تر وجلو نو الله رب العالمین حکم کو چې تاسو خو اسم دا غوا ذبح کړی دا د غوا دا اندامونه راواخلی او په دې باندې دا میت او مقتول وهي نو په دې طریقه به الله دې راځوندې کی او خپل قاتل وو هي دا د عام مفسرین قول نه امام ابن کثیر امام نسفی امام آلوسی رحمهم الله دا رنګ نور مفسرین ذکر کړي او شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه وی چې نه فببعضها كده ضمير راجع دي ميت لا چې د میت دا اندامونه راواخلی او د په باز اندامونه باندې اوهي نو کبیا اعتراض او اشکال راشي چې دا ها ضمیر خو مؤنث ته میت له څنګه راځي کې نو دا په اعتبار د نفس سره دی نفس دا مؤنث سماعي دی نو په هغه اعتبار سره وی فقلنا ضربوه ببعضها چې یو مړ انسان د غوا په اډوکو باندې مونږ والو راځوندې شو نو دا غوا ذبح کول حکم خو الله د دې لپاره کړو چې د دې د ځړه نه د شرک غمینه او محبت وزي او کنه د دې په اړوکو باندې دوباره بیا دا میت راځوندې کیږي نو د دې محبت خنور موردن نکیږي نو ځکه شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه وی په دې ځکه توجیه دا ده او لاندې دړي وړي شي زری زری شي د الله د یری نه وګرځي خوستا په زړه کې د الله خشیت او ير ناراضي پرې کې اشاره ده دیلا چې په جمادات کې د الله معرفت او خشیت شتا کانیم د الله نه یریږي د غر د سر نه ورغړي وان منها یقینا بعد ذی کانونا لما خامخ هغنی يهبط من خشية الله